بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نو درېمې درجه کې په هغو ذرایو باندې لګیا یو هغو ادارو باندې چې هغوی د کفر تبلیغ د سیکولر کفر د نوي کفري مذهب سیکولریزم تبلیغ کوي د هغه تعلیم ورکوي او د هغه تنفیذ کوي نو هغه کې مو غالبا دوې ادارې ذکر کړې وې دوې یوه د د فحاشي ولا اداره او بله د لوبو ولا اداره دا چې تشې لوبې نه دي بلکې دا ډېر لوی مقصد د پر دوی ښه کړی دی غټ کفري مقصد یې دور کې او درېیمه اداره دي کې د مؤسسې دي دا انجیوزوګانې چې ورته ویلی شي غیر سرکاري تنظیمونه او اصل کې لغوي تور باندې خو بس کوم غیر سرکاري تنظیمونه وي بس که ښه وي که بد وي هغه باندې د دې اطلاق کېږي خو دې ځای کې لغوي معنا نه دی مراد بلکې چې کوم ښه تنظیمونه وي غیر سرکاري هغه ته څوک ان جي اوز نه یایي صحیح ده هغه اندي بدو تنظیمونو ته یلی شي. دویم په یوې خاصې طریقې د دې کفري مذهب سیکولرزم تبلیغ کوي د خیر خیر ښېګړې ذريعې سره خلک دغه سيکولر نظام سره تړي څه الله ته متوجه کيدلو ته پاتې نه شي او د تکليف او خوشحالي وخت کې دوی سيکولر نظام سره تړلي وي دين هغه نه شي ده او بل داسې چل سره د دې سيکولر نظام ترغيب خلکو ته ورکوي څه خلک ورباندې پوهېږي نه او بس ورور دې جال کې ګيروي څه خلکو باندې دا ته شرطونه مني یا شرطونه اندوره واضح نه وي چې ته واضح کفر د کوم کفر ته ته پیژنې هغه کفر ورکې ته وګورې بلکې څاکو کوم کفر ته نام پیژنې هغه اندر ته ډېر نه واضح کوي بلکې داسې طریقې سره د ګیروي څاخ کفر ته ته خپله ور ورسېږي کله دوی سره مربوط شي څه خلکو باندې خو شرایط مقرروي چې پوهېږي څه دا چې عام غوندې خال دي او چې کومو خلکو باندې پوهېږي چې دا دینداري خلک دي هغه بغیر د شرط هغه سره ښېګړه کوي او خالص دې لپاره چې د هغه خوله بند شي د دوی خلاف خبره ونه کړي او که چېرې بیا هغه د دوی خلاف خبره هم وکړي نو خلک د هغه خبرې باندې بروسه ونه کړي ځکه چې خلک ورته هېڅ ته خپله دوی نه مرستې خلې مددونه ونه خلې او مه منې کوي او دا یاد وساتو چې د انجوزوګانې او موسسې کومې دي دا دوه دوه قسمونه دي یو ته مذهبي انجوزوګانې یی یعنی کفري مذهبي انجوزوګانې لکه مثلا هغه د عیسایانو ولا انجوزوګانې دي چې هغه خلک عیسایان جوړوي نو هغه د مو طرفونو ته ډیر کم رغلي دي زیات د افریقې طرفونو ته هغه کې هغه کار کوي او مو طرفونو کې هغه پیږي چې ډیر زیات مشکلات دي د عیسوي دعوت قبلولو کې. دې واجب نه موږ ته چې کوم راغلي دي ان جي اوز یا مؤسسې بلکې ټول عالم کې خورې دي هغه اصل کې سیکولر ان جي ګانې دي او کله کله موږ نه دا غلطي کیږي د وضاحت مې ځکه د اخر کې وکړ چې دا غلطي ملایانو نه کیږي چې هغه د مذهبي ان جي ګانو کې کومې غلطیانې وي یعنی د عیسویانو والا ان جي ګانو کې دا غي الزام بیا د سیکولر انجزګانو بنه لګوي او بیا خلک څه هغه غلطیانې څه کومې هغه کفریات څه کوم د عیسویانو والا انجزګانو کې وي د عیسویانو والا مؤسسو کې وي هغه څه کله بیا د سیکولر مؤسسو کې ونه مومي نو بیا خلک ور باندې ښه ګمان شروع کړي او د ملایانو بیا دروغجن وګڼي هغه د وجه نه اسلام نه لرې شي او کفر ته ور نږدې شي د وجه نه واس تر واسه دا کوشش کول پکار دی چې کوم کفر د عیسویانو والا انجزوګانو کې موجود دی د هغه کفر الزام ده د سیکولر انجزوګانو باندې ونه لګول شي بلکې سیکولر انجزوګانو کې کوم کفر دی هغه د عیسویانو کفر نه غاټ دی مغه کفر ول نه بینو کنه چې د عیسویانو ولا بینو ناغه مؤسسو کې د سیکولر کفر موجود دی کنه هغه ډیر دی صحیح دی او بل داسې دی خبر نه دکان نشي سړی اکثر خلک بیا اول خو ورته ښه سره کاپیر او عیسویان یي بیا چې کله وګوري لږ نږدې نه نو بیا هغه منځونه کوي مثلا یا روژې ساتي که نه یا بل داسې څه د دین کار ورکې وګوري نو بیا ونه ډېر متاثر شي چې هو دا خو مو ویل دا کافر دي دا خو مسلمان دي نو مو دا کوم سیکولر انجوزوګانې دي دوی به نو مو دا الزام نه لګوو چې دا منځونه نه کوي کیدای شي کوي یا کیدای شي نه کوي یا روژې نه ساتي دا هر شی به کوي ځکه څه دغه شونه د د نوي سیکولر مذهب په ظاهر خلاف نه دي دیو جنا مونږ کول هغه ته مانع نه جوړیږي یو فوجي د مونږ کوي خو غاټ مرتد دی کافر دی خو مونږ د کوي ځکه د نوې کفري مذهب څوک کوم دی هغه د سیکولرزم ویل شي هغه مونږ سره روژه سره حج سره ټکراو نشته هغه د اسلام اجتماعي احکام سره هغه احکام سره ټکراو دي چې هغه دولت ریاست حکومت سره تعلق لري عدالاتو شورا او پرلمان سره تعلق لري ښه هغه احکام سره ټکراو د دې نوی مذهب نو دی خبر نه په کار دار چې مو دکان شو نو دا دریمه اداره د تبلیغي اداره د د سیکولر مذهب تبلیغ کوي څلورمه اداره هغه جمهوری پارټیان دي د دموکراسانو والا کومې پارټیانې دي او لیډرانې دي او هغه ووټونو ته ودریږي او خلکو نه ووټونه اخلي او بیا چوک صدر جوړ شي چوک وزیر اعظم جوړ شي چوک حزب اختلاف کې شي چوک حزب اقتدار کې شي کنه نو دا جمهوري پارټیانې اصل کې خلک سیکولرزم طرف ته راغوړي ځکه چې د کوم دویمې درجې کې تاسو ته مو د سیکولر مذهب شپږ ارکان بیان کړلو اصل کې دغه شپږ ارکان نو کې کوم روکنن څه چوک خپل کی نو دا سړی سیکولر شول سیکولر مذهب ته ور وختل او بل دا ځکه چې دغه شپږ ارکان کوم دي دا اصل کې د سیکولر مذهب یا د سیکولریزم شپږ دروازې دي په کومې دروازې ته ورنوتلې بس داخل شول سیکولریزم ته لکه د یوې کمرې که هر څوره دروازې وي هر څوره ورونه وي خو په کوم ور ورننه شي هغه کمرې ته ورننه کېږي همدا رنګ دغه شپږ ارکان کوم د سیکولرزم دي دي کې هر یو رکن د د سیکولرزم یا د سیکولر مذهب دروازه ده په همدې دروازې خلک ور دخلیږي نو جمهوري پارټیانو والا کوم دي هغه شعوري تور باندې یا غیر شعوري تور باندې خپل جمهوري پارټي ته خلک رغوړي او دینه مخکې که هغه خالص د وټونو چولو سره سیکولر وي نو بيا څه کله يو پارټي ته وردخيل شي نو هغه بيا ووټونو ترب ته يو داعين جوړ شي يعني خپل هم ووټ چوي او نور خالکن دي ووټونو ته ربولي يعني جمهوريت ته ربولي او د سيکولر مذهب يا د سيکولرزم په دي دروازه خالک سيکولرزم ته وردخيلوي او سيکولرزم وربندي مني بيا دي کې د ټولو نه غټ کردار کوم دی لکه جمهوریت مکمله فتنه ده کنه د لکه یو اصلي کافر وي هغه فتنه جوړېدای شي څه خلک دوکه کوي او بیا اصلي کافر نه کوم مرتدین دي نمونه د مسلمانانو دي او په ظاهر منځونه کوي عمره کوي حجونو ته ځي روژې ساتي خیراتونه کوي نو دغه خلکو بیا اصلي کافر نه زیات تا ته دوکه درکوي شي زیات خطرناک دي ته اصلي کافر نه مسلمانان دوره نه متاثر کیږي چې هغه جمهوریان شي بلکې زیات بیا هغو خلکو نه متاثر کېږي چې هغو نومونه د مسلمانانو وي اشرف غني وي نواز شریف وي داسې خلک وي نو دریم قسم خلک هغه دي چې بیا دوی نه زیات خطرناک دي هغه بیا څوک دي هغه ملایان دي چې کوم ملایان مذهبي پارټیان چې ورته یې هغه اس غټ سیکولران همدغه دي ځکه د دوی خطره اسلام دپاره ډېره زیاته ده اسلام ته دا زیات خطرناک دي او کفر ته دوی ډېره غټه فایده رسوي ځکه چې کوم دینداري خلک دي مسلمانانو کې هغه د مرتدینو کوم واضح مرتدین دي او اشرف غنی او نو شریف غوندې خالتي داسې خلکو نه نه متاثر کیږي دوره ډیر هغه ملایانو نه متاثر کیږي نو دی واجب باندې چې کوم مذهبي پارټیان دي مذهبي پارټیانو ولا جمهوریان کوم دي هغه جمهوریت ته زیاته فایده ورکوي په نسبت اشرف غنی او نو شریف او زرداری او غیره نه هغه په نسبت زیاته پیدا دا ورکوي د زیاته فایده رسوي جمهوریت ته او د دوی دعوات اشرف غنی جو غنه مرتدینو نو شریف غنه مرتدینو او چې کوم اصلي کافر دي هغه نه زیات موثر وي د دوی دعوت ښه دی وجنه زیات سوچ په د دوی دعوت ته کوخه زیات مخالفت په د دوی کو لکه نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې سره د دې چې يهود په نسبت مشرکانو د عربو مشرکانو په مقابله کې يهود اسلام ته زیات نژدې وو خو اسلام د پر زیات خطرناک هم هغه یهود وو ځکه څه هغو جامع اسلامي جامع سره مشابهه وه او اسلام سره هغو مشابهات لرو علم وو ور سره نو اوس زمانه کوم ملایان دي څه جمهوریان شوي دي د هغو د یهودیات نه خطرناک مذهب اختیار کړی دی یهودیت نه زیات باطل او یهودیت نه زیات خطرناک مذهب اختیار کړی دی نو هغه اصلي کافرو نه زیات خطرناک دي ځکه څه اصلي کافرو نه چوک دوره نه متاثر کیږي لکه دوی نه متاثر کیږي خاص طور باندې دینداری خلک همدارنګه څه کوم کلګری خال تی او ګیره خریلی خال دی او خلکو نه دوره خال نه متاثر کیږي لکه دی ملایانو نه متاثر کیږي دی جمهوری ملایانو نه نو ټول نه زیات باید څه دیو نه ځان وساتلی شي دا اصل کې هر ځای کې کفر ته فایده رسوي دا هغه ځایونو کې کفر ته فایده رسوي چې کوم ځای کې دغه حقیقي دغه ښه واضح سیکولر خلک کفر ته د هغو طرف نه نقصان رسیږي نو هغه ځای کې دغه ملایان کفر ته فایده رسوي ښه دوی چې کوم کار د اسلام په نوم کوي همغه کفر ته زیات فایده مانوي لکه تاسو ته ما نن د دې مثالونه نن درس کې وو که پرون درس کې بیان هم کړي وو کوم کار نه دوی یي چې دا اسلام د پر دې فایده د پر مو پارلیمنټ کې کینو نو هغه اصل کې اسلام د پر غټه نقصانی خبره وي او جمهوریت ته او سیکولر مذهب ته د پیدې خبرې ان شاء الله مثالونه تاسو ذهن کې وي کني بیا ور باندې یو نظر وکړو د جمهوریت والا بحث کې همدارنګه چې څومره حکومتي ادارې دي کنه څومره حکومتي ادارې دي هغه اصل کې سیکولریزم طرف ته دعوت ته بس هغه سره کله څوک نوکار جوړیږي نو غیر شعوري توربنه هغه سیکولر کیږي اکثر او همدارنګه حکومت دغه ټول ادارې چې کله فعال دي نو هغه یو ماحول جوړ کړی دی هغه هر ځای کې یو ماحول جوړ کړی ا ماحول په ذات خود سیکولریزم طرف ته داعی دی سیکولریزم طرف ته خلک را بولی او خلک ورنه متاثر کوي همدارنګه میډیا انتهایی خطرناکه اداره ده چې هغه د سیکولریزم تبلیغ کوي په اوري دور باندې لګیا دی او د سیکولرزم تبلیغ کوي او د سیکولرزم یو یو رکن تبلیغ کوي د وطنیات تبلیغ بیل کوي او همدارنګه د جمهوریت تبلیغ بیل کوي د سیکولر معیشت او د سیکولر معاشرت تبلیغ بیل کوي د وضعي قوانینو تبلیغ بیل کوي او د شخصي ازادي تبلیغ بیل کوي او په اسلام باندې چې د دې د دې سیکولر مذهب کوم ارکان دي د دي ارکانو مقابله کي چي کوم اسلامي قوانين دي اسلامي عقايد دي اسلامي احکام دي نو هغو باندي داسي پرده اچوي چي نه د هغو نفي کي ذکر کوي نه اثبات کي ذکر کوي ښه يعني بلکل چي دا خلک د د اسلام هغو عقايدو او احکامو نه بلکل غفل شي ځکه چي اثبات کي خو ذکر هسي نه کوي ځکه چي هغه کي خو بيا د هغه تعريف کيږي نفي کي ذکر ځکه نه کوي چي هسي نه وي چي خلکو ته دا اسلامي احکام را ياد نه شي د خلکو د کوم د غیرت رګ د مسلمانانو خو بیوله شوی ده هر ویښ نشی نو دی واجب نه نفی کین د هغو احکامو والا ذکر دا میډیا نه کوی صحیح دی او بل دا څه څه څومره حقایق دی څه هغو حقایقو نه اسلام ته فایده رسیږی نو هغه حقایقو باندې مکمله پرده اچوی زه د هغې ميډيا خبره نه کوم چې هغه انتهايي د حکومت خپله یو خاص د یو خاص حکومت اداره وي بلکې چې هغه کومه عالمي ميډيا دی چې هغه د هر چا نظر کې انتهايي رښتونې ميډيا ځان ته یایي هغه ميډيا دغه معامله دی او دا چې د مو بل چا نه نه دي اورېدلې مو سره خپله دا معامله ده خپله نو لکه د دوه هفته وشولې کنه چې مو میډیا ته ټلیفونونه کوو د مو یو خبر نه اخلي ښه د کومه خبره وختل د کې مو ته نقصان کتل ځکه وختل کني ولا کې د خسته نو نو د جهان په حقایقو پرده چوي کنه لکه اوس دی واقعي کې کسه اکثر عسكر ورکه مردار شوی دي کنه دوی دي ته داسې رنگ ورکړ چې یاره بس داسې عام خلک او عام مسلمانان مړ شوی دی و دا واکنه نه څه رنګونه ورته ورکړل نو حقایقو باندې مکمله پرده اچوي ښه او چې کوم مسلمان دا خبره کوي چې دا میډیا رښتیا یې د دې مسلمان په یول په کار دی او چې بیا ماته نه پوهېږي نو څه واسطه ور باندې رسېږي د دې خولې متول په کار دي خالص د خولې متول په کار دي د خنزیر ځکه چې دینه غټ خنزیر بل ځکه نشته چې د اسلام د پر میډیا نه زیات نقصانې د غټو حکومتونه نه او دغه په نقصان خو یو خپل پیږي نه او څه بل څوک ته پکې پیوي غوږ وته نه نسي نو اخر ته بل چی سره جوړیږي ته خپل ماته شي بس نو بس اندي سره جوړیږي کنه ته به اسلام د برته د خلاص به نقصان دي دینه ماته خاطر دی روغ نه نو مطلب دا څه دا میډیا ډیره زیاته خطرناک دی او خطرناک اندي خطرناکي په واجب باندې دی میډیا د پرمو یو خاصه دوره مقرره کړې ده خاصه دوره څه خالص هغه میډیا سره تعلق وي دا ډېر زیات تفصيلات لري به انتها خطرناکه اداره ری ددی خطرناکه اداره دټولو ادارو خلاف که انشاالله مو څلورمه درجه که ددغو خلاف مو څرنګه کاروایانی کاروایی کوو هغه انشاالله که قسمت وی مو څلورمه درجه که بیانوو اوس مو دریمه درجه که لګیا یو خو مختصر داڅه ددی خلاف کوم بندوبست دمو ذهن کی دی دی دوره کی دی هغه ته خالص د عمل ضرورت دی. نور هغه باندې خرچه نه کیږي ها هغه باندې خرچه نه کیږي زیات نه زیات عذر د مو د یو صحیح مسلمان د یو مجاهد زیات نه زیات عذر دا کې دی شي چې یاره دی یو شی باندې خرچه کیږي خو مو سره مو دا غتوان نه لرو کنه نو مو چې کوم پروګرام خایو کا د دعوت ولا پروګرام وي که دا غا د درس او تدریس ولا پروګرام وي او که هغه د جنګ والا پروګرام وي دا ټول پروګرام د مو دوره کې ان شاء الله داسې طریقې سره دی چې هغه باندې خرچه د سره نه کیږي یا که کیږي یا بالکل د نشت برابر وي ښه نو څه بیا څوک ورباندې عمل نه کوي بیا عمل کول غواړي نه ښه او داسې خو لیله نه شم چې هغه هم بیا خولې متولو سره جوړېږي صحیح دی نو میډیا ته ډېره زیاته توجه ورکول پکار دی یو داسې ملک به ووټونه شروع وي که نه انتخابات به شروع وي ښه داسې ملک چې هغه ملک نوم به مو چېرته زندګي کې اورېدلی نه وي ښه او ته به لګیا وې دا غمل کې کله وټونه شروع شي مکمل تفصيلات به ته بیانوي یعنی که ته بیت ضرورت نه سره د تو غوګونه د غوري دلو ته تیار نه ویخه او صرف په دې خاطر چې دا سیکولریزم د تو ذهن کې تازه وي او بار بار د ته بیانېږي او ته قبول کې دې لپاره هغه بیانوي اندرنګ سیکولر معیشت درته بیانوي کنه مکمل دې ته بیانوي او سیکولر کوشش کوي چې د معاشره ټوله سیکولر شي کنه د الله دین سره تعلق خاتم شي او خلق شخصي تور باندې آزاد شي کنه اجتماعي تور باندې خو مکمل اسلام نه او نور مذهبونو نه منکر شي او شخصي تور باندې آزاد شي اسلام نه او وضعي قوانين ومني کنه نو شپه ورځ د افغان دغه کار دی او بل دا چې میډیا په دې خبره مشهور دی چې د میډیا غیر جانبدار دی طرفداري نه کوي نو میډیا په باره کې دا خبره مشهور ده چې یاره میډیا غیر جانبدار دی ښه دا د چا طرفداري نه کوي او غیره او غیره نو غیر جانبداری میډیا کې نشته دی خو مشکل دا دی چې موږ د هغه په طرفداری او په جانبداری پیږو نه ول نه پیږو دا معنی نه ده چې هغه طرفداری او جانبداری ډیره زیاته هوښیارتوب سره کوي موږ په دې واجه نه پیږو نه دا واجه نه دی واجه دا دی چې موږ سیکولریزم د یو کفري مذهب په تور پیژنو نه او چې کوم د سیکولریزم مقابله کې اسلامي عقاید او احکام دی هغه موږ د اسلام په تور پیژنو نه دی واجب نه مو د میډیا په دوکې نه پیږو د میډیا په طرفداري نه پیږو مثال په تور مو میډیا نه دا توقع کوو اول اول اول اول ها الټا توقع نه وکړو په خپل ځان سره جوړ بیا هغه هغه توقع منه میډیا پورا نشي نو بیا میډیا نه سم مسلمانه میډیا جوړ ته کله مثلا یو عیسوي باندې د یو سیک ګمان وکړي کنه د خو کلک یقین ورباندې کړ چې دا سیک دی بیا هغه عیسوي کې د سیکانو ولا کفر ونه ګوري کنه بیا هغه عیسوي مسلمان وګڼي مکمل الټا خبره وکړي هغه بل سوچ ته الټا او نتیجه به الټا وتله هغه ته نتیجه به الټا وځي کنه صحیح دی نو دی میډیا باندې انداسې مو د زړو کفري مذهبونو ګومان کوو دا د زړو کفري مذهبونو تبلیغ کوي د یهودیاتو د نصرانیات تبلیغ کوي ها نو بیا کله چې یهودیاتو نصرانیات تبلیغ ورکوي ونه ګوري بیا سم مسلمان ورته ولیدل شي همیشه هر ځای کې موږ څه بار بار د شاید تاسو تم بیان شي هر ځای کې موږ دغه غلطي انتهایی نقصان مو تر کړی او د کوم کفر تبلیغ د میډیا کوي هغه ته سیکولریزم ویل شي کچره مو هغه ته وکو نه ولرو او په هغه ځان پوي کو نو بیا په هر قدم او په دغه هر لفظ نه بده معلومه شي چې دا د سیکولریزم دا د نوې کفري مذهب تبلیغ کوي دا خبره بیا متواضح شي کنه بیا مو همیشه دی غلط فهمي کې او خبره برته واضح کیږي نه هم دی غلط فهمي کې بخته وو میډیا دا پاته برته نه لګیږي چیرې دا طرفدار دی او که به طرف دی مثال په تور باندې میډیا باندې د مو دا ګمان وی کنه چې میډیا د يهودو او د نصاراو طرف کوي یعنی د يهودیت او نصرانیت طرف کوي کنه لکه میډیا ولان د خبره خو خی خاصه د الزام تور باندې ولګا ځکه څه کله دا الزام ته ور باندې ولګای نو په زرونو کورړونو لکونو خلک پوهیږي چې دا الزام د ته دروغ دی نو دې سره د هغه میډیا نور خلکو ته میډیا صادق او غیر جانبدار لیدای شي ښه به طرف ورته لیدای شي د دې یو دلیل دا دی چې تقریبا یو یو نیم کال دوه کال مخکې یو کس محمد توفیل په نوم باندې ميډيا ته چه ته څه ميډيا ته خلک خطونه. بي بي سي ته خطونه ليږي هغه خطونو کي يو خط کي ورته محمد طفيل ليکلي وو چه ياره تاسو د يهودو او د نصاراو وفادار يو او د مغو تاييد کي تاسو خبري کوو قلمونه ليکو نو دوي دا خبره تقريبا يو نيم کال دي که دوه کاله دا خبره ديو شايع کوله او د محمد طفيل ولا خبره چې یاره دا خلکو ته پته ولګېږي چې یاره دا میډیا باندې کومې بي بي سي باندې میډیا باندې کومې الزامونه او اعتراضونه خلک کوي دا دا همداسې بې بنیاده دي لکه سره څرنګه د دې سړي یعنې خپل ځان باندې اعتراض یې دی ولې نقل کول یو یو نانده مقصد و دویم دا مقصد څو ګڼه موږ خپل ځان باندې اعتراض هم کوو دا نقل کوو خو په یده څه د په زور اعتراض دی جواب هر یو کاس کوی شي خپله کوم چې کوم بي بي سي واوري تفصیل سره هغه که د یهودیاتو نه سره نه تبلیغ تبلیغچی ته دی. نو هر سړی خپله جواب کوی شی دوی سره جواب هم نه کول او خلکو ته یی دغه سوال نکل کول ښه پوهیږو په مطلب نو که چیری ته یهودو او نصاراو ملګری هغه ګڼی نو یهودیت او نصرانیت طرف ته هغه کی طرفداری نشته جانبداری ورکی نشته نو هغه د یو یهودی او د نصرانی او د مسلمان مینځ کی غیر جانبداره دی ښه د یو هندو او د سیک او د مسلمان مینځ کی هغه غیر جانبداره دی یا بی طرفه دی خو څه کله مقابله د یو سیکولر سړی راشی او د یو مسلمان راشی یا د یو اسلامي حکومت لکه مثلا د خلافت او د یو سیکولر حکومت او د ریاست مقابله راشي نو دې ځای کې دی به طرفداري کوي د سیکولر سړي او د سیکولر حکومت او د سیکولر ادارې په مقابله د یو اسلامي ادارې او د اسلامي فرد او اسلامي حکومت ښه هغه به ته واضح تور باندې ورکه ګورې او هر لفظ کې به ګورې دا څه نه چې ته پټې خبرې وي تاسو ته مو اوس ویلو چې ډېر زیات په خیر توب نه مبني خو مو د دوی دغه نوې کفري مذهب نه پیژندل د میډیا والا مو داسې کفر ورکه لټوو چې اشتانه دی ورکه چې کوم کفر ورکه دار مو پیژنو نه هغه سیکولر کفر دی نو دی خبر ته لګ غور پکار دی نور به دغه طرفداري بیا ته خه صحیح طریقې سره پیژنې مثال په طور دا اسانه اسانه خبرې دي هغه تا ته ډېر ښکلی لفظ ته استعمالوي د میډیا والا ډېر ښکلی لفظ نو شدت پسند درته یي شدت پسند ښه نو شدت پسند ولې مو ته یې مو یو میډیا والا ته ویلو چې ولې یې مو ته شدت پسند هغه ته خو شدت پسند ځکه یې چې ټوپک ته راخسته مو ټوپک خو مونه غټ ټوپک فوجي راخسته هغه ته فوجي ولې هغه ځان ته چې کوم نوم کېږدي هغه ته هماغه نوم اخلي او چې کوم نوم ما ځان ته اخلي مجاهد یم زه کنه ما ته هغه نوم نه اخلي چې کوم نوم زه ځان ته کېږدم صحیح ده زه د دې سیکولر تعلیم مخالفت کوم ما ته مطلق د تعلیم مخالف یم داسې نه یې چې یاره د سیکولر تعلیم مخالف دی د اسلامي تعلیم مخالف نه دی او هغه د اسلامي تعلیم مخالف دی هغه ته تعلیم مخالف نه کنه نو رفعت الله اورکزی یو د بي بي سي والا خبریال دی نو هغه یوه ورځ ویلي وو چې یاره مولان فضل الله سوات کې د جینکو په تعلیم باندې پابندي لګولې د دوه زره دولسم کې خبره ده ما ورته ټلیفون وکړ څه ته خبره والی کړې ده نو هغه ویل چې خو پابندي خو یې لګولې وه که نه نو ما ورته ویل چې پابندي چې کومې د جینکو والا مدرسې وې په هغه پابندي لګولې وه سنه نو مور ته د خره بچیا نو بیا اخر په باندې د اسلامي تعلیم ته تعلیم نه یې کڅ کی سات د اسلامي تعلیم تعلیم نه دی څه په جنکو مدرسې په باندې نه لګول خو په تعلیم په باندې نه لګل هغه د مو تعلیم دی کنه بیا دا څه ویته په سیکولر تعلیم په باندې لګول هغه دا څه والي څه په تعلیم په باندې لګول نه ګوره دا د دې د معنا نه زړه زیات خو یارم مته دې پته ولا ولګي دا اخر هغه په پته مته ځکه داسې ولګېدله چې زه زه دغه مذهب خالص د کفري مذهب په تور پېژنم بس یعنې داسې سوال مو نه بیا نه نه شي کولی همدارنګه ملالۍ په باره کې بي بي سي والا بار بار د یلو که نه چې دا اصل کې په ملالۍ ګزار نه و دا اصل کې په روشنخیالي باندې ګزار روشنخیالي ما ورته ټلیفون وکړم چې دا حقیقت دی چې د کوم شي د تاسو روشنخیالي او هغه هغه هغه اصل کې سیکولر تعلیم دی نو موږ دا په ملالۍ ګزار رښتیا نه کول موږ د تاسو په دغه تعلیم ګزار کړی نو دې خبره کې موږ تاسو ته څه معذرات نه کوو چې یاره موږ ویو چې موږ پسې دا خبره مه کوو موږ خالص ملالۍ ته ګوزار ملالۍ مو څه کوو ملالۍ خو یو یوه خره وه پوه شو هغې خره ته باندې ګوزار وشو هغې مو څه کوله مطلب مو دا و چې مکمل د خرتوب باندې ګوزار کړی بله یوې خرې باندې نه یوې خرې باندې ګوزار معنا دا چې هر یو هر قسم داسې خره موږ مخ ته راشي هغې باندې ګوزار صحیح ده نو دې کې موږ معذرت ولې وکړو په دې مو فخر کوو دوی ویلو چې یاره دا اصل کې د د ټوپک په زور د ټوپک په زور دوی دغه تعلیم منی کوي ما ویل چې دا سیکولر تعلیم دی ما ورته ولیکل ما چې دا سیکولر تعلیم دی او دا مو باندې نا قائم کله چې نافذ کیدل نو د ټوپک په زور مو باندې نافذ شوی دی د ټوپک په زور مو باندې نافذ شوی دی دا اوس په خالص د ټوپک په زور لری کوو اخو کوي به ورډنګوي به کوم شای هغه یو عربي کې څه مجاهدینو دا خبره مشهوران کړی دی الذي یؤخذ بالقوه لا يرد الا بالقوه کنه کوم شی چې په قوت سره تونه وخستل شي ناغه واپسېږي نه بغیر د قوته هغه په سوال واپس کوي هغه خوند نه کوي بالکل به خوند شي وي کنه نو دا مغه یو میډیا ولا ته دا خبره ولیکله په لیکلو مرته ورلیکل څه ګوره دا خو د مو مسلمانانو خويندې وې کنه او د مسلمانانو اولادونه دي کنه دوی د تعلیم سره څه کار وو خو 200 کال مخکې انګريز مو باندې دغه شای په د ټوپک په زور نافذ کړو دا اوس مو په د ټوپک په زور لري کو کنه دا به د مو بغیرتی وسه د ټوپک په زور دغه شای لري نه کو او مو ویل چې ته دغه رنگ ورته مور کا کنه صحیح دی ته ته پرون بنظیر رغلی او پرون زردری رغله او پرون نو شریف رغله ته یی څه بزده خو اندی دا شی نفذ کړه د دی ټوپک زور ته به نره چلوله ما ویل چې مون هزار دوره تانګ نره چې زه داسې نږدې نواز شریف هغه وخت کې غوا د زرداری حکومتو د نږدې زرداری ته زسترګې غړم ما تاسو سره د 200 کالو څه پاسه 200 کالو دښمنی دي چې کومه د مو نوې د زړه دښمنیانو کې باته سونو زرونو کلونه وشول چې کومه نوې دښمنی سره د څه پاسه 200 کالو وشول و څه زه د تاسو کوم یو کافر مړ کوم او مو مجاهدین څه کوم کافر د تاسو مړ کوو که مو په زرونو مړ کو که په لکونو مړ کو که په کروڑونو مړ کو د مو بدل نه ختميږي مو دا بدل د پرون بل پرون بدل نه دی دا د امارات سکوت نه بعد بدل نه دی دا د روس جنگ څه کله شروع شو هغه نه بعد بدل نه دی دا د 200 کالو بدل دی دا چې ته ختميږي او دا د دوه سوه کالو د ظلمونو بدل دی د دوه سوه کالو څه کوم د مسلمانانو بېزتیانې شوي دي او هغو کوم سپکاوي شوي دي د هغو سره د هغو کوم ملونه لاندې کړي شوي دي دا خالص هغه بدل اوس پرې مونږ نه ختم کړ بدل نه بعد بیا د موږ اصل اقدام شروع کیږي اوس خو موږ خالص خپل بدل اخلو خپل قصاص خلو کو خپل انتقام خستلو کې لګي مطلب اصل کې دا دی چې د خرابیو جړ کوم دی اوس دی وخت کې هغه دا دی چې کوم نوې کفري مذهب سیکولریزم د اسلام مقابله ته میدان ته راوتل دی هغه د کفري مذهب په تور چنره پیژندل او د هغه مقابله کې چې کوم اسلامي عقاید او احکام دی هغه د اسلام په تور مسلمانان نو اکثریت نه پیژندل نو دغه د مصیبت اصل جړ دی کچېره دا خبره تاسو حل کړله د الله په فضل نور خبره ان شاء الله بیا ډیر حد پر خپل حل کیږي بل ورځ مدا خبره ته کړه ده چې دې د حل کولو وخت وسته ځکه چې اوس پر مسلمانانو کې هغه راګ ژوند ده چې کفري مذهب ورته معلوم شي چې دا کفري مذهب دی ناغه نه نفرت کوي صحیح دی اوس په دې خبره هغه کار شروع کړی چې زړو کفري مذهبونو نه نفرت ورک کړي د وحدت الادیان او د مذهبي ازادي او د رواداري او غیره په مختلفو نمونه باندې د دعوت شروع دی نو دی واجبن دی مخکې د دینه دغه دعوت د دوی کمیاب شي او د مسلمانانو ذهنونو نه د کفري مذهب نفرت هم وځي نو ته د مسلمانانو ذهنونو کې کوم کفري مذهب نه نفرت هغه نه ته کار واخله او زر زر د مذهب ور باندې د یو کفري مذهب په تور ور وپېژنه چې مسلمانان کار شروع کی مسلمانان له کار کې یو ډیر دی یو د اوس مسلمان یو ډیر ګمرا مسلمان وي نو هغه مسلمان نه دی باندې دا کار کم از کم کوي ته د کفري مذهب نه نفرت کوي خالص نفرت کوي ښه یعنی یا خو داسې مسلمانان تیاریږي دا لوی درجه ولا څنګه د دې کفري مذهب خلاف جنگ کوي د دې مقابله کې چې کوم اسلامي عقاید او احکام دی هغه خپل ځان باندې نفیذ کوي او چې کوم کم نه کم درجه ولاره نه غب زړه کې نه نفرت نفرتي مو ته پیدا کوي او جهادي مو ته پیدا کوي تاسو په مطلب پوه شول ایه النائمون نو بس د میډیا باندې ځان څندور خبرې ډېرې وي